او اصل اغا کلا دی استصحاب الحال پمانے سر ہمرا جنی او اصل اغا قانونی کلی تا ہموائی نو دارنگی اصل مقصد دار چې هغه دلیل په معنی سره هم استعمالیږي موږ وایو اصل المسأله کې هاذا یعنی دلیل المسأله کې مختلف اطلاقات هغه درته بیا د اصل تاریخ درته وکړو یو خپل تاریخ درته وکړو ما یقنا علیه غیره بے ابتنا عام اکرا ابتنا حسی او عقلی تا او بل تعریف دی اصل اغا در توقع جکم امام رازی سے محصول کی کڑے المحتاج الیہ او اذا باندې دای راضی نو او دغه اشکال پکړایو چې تاریخ کې اصل په دې مناسبت درته بیان کړ چې دا خبره درته بیانوله چې دا اصل دا یو حقیقت اعتباری ده او چونکې چې بیا تا حقایق نفس الامریه نه وای پیژندلې اعتباریه بیا خو تاسو دې خبرې نه پیژندلې نو د تسویل چې دا یو حقیقت اعتباری ده او بیا د حقیقت اعتباری اعتباری چې وی د ایغه تعریفات هغه تعریفات اسمیه ځکه بیا د تعریفات حقیقیه او د اسمیه مې چې زمن کې هغه د تشکو کړه تشریح نو اوس غیر ادمی او د تعریف اضافي هغه بل جزء چاغه چې پیدا فقه لفظ دا د دې کاف ته چې کوي تعریفات کوي نو د دې حاصل دا دا صاحب توجیه براتونی او د فقه بدري تعریفونه تاسو ته کوي یو تعریف چاول دې کوم کوي هغه د مشر امام سے تعریف کی او دې هغه کې بیا مې کې زمن کې بلا شی تشریحات درته چکیو کی او هغه تاریخ اگر کا قابل اعتراض دا اگر کا قابل اعتراض دا خو د هغه مشر امام صاحب ټوکې کړای دا نو دا ضرورت نه راکړای چې پیغمبرانه ټوکې اشکالات لها تاسو ویلي لام انتفاع د پاره ټول تشریح مستراغونی علا شا د پاره تضرر د پاره یعنی معرفت کی بیغو شیونو چې کوم نفس د پاره مفید دي آخرت کې او معرفت کی بیغو شیونو چې هغه نفس باندې مضر دي نفس د پاره دي مضر والفقه معرفت النفس ما لها وما عليها اوس باز خلقو دالتا یو قید زیاتی کړای دا عملا او دا چې تاریخ کړای دا چې معرفت النفس ما لها وما عليها عملا چې هغه اعمال چې کوم نفس لپاره مفید دي دغه پیژندل هغه اعمال چې کوم نفس لپاره مضر دي هغه پیژندل دې پیژندل نام څه شیدا کی کړه دې پیژندل نام څه دا او اعمال نه خو بیا ظاهر متبادل مراد دي اعمال دي جوارح وي لہذا هغه اعتقادیات علم کلام تصوف وغیرہ دا با ورنقوزی ذکر تاسو په شریعه قائد کې چانه باس کو پدې کې تاسو معرفت النفس ما لها ما عليها نه باسو او معرفت النفس ما لها من الاعتقاديات وما عليها من الاعتقاديات چې تاسو په دې کې دا دینه بحث کو چې تاسو دا کو پیژنو چې کوم اعتقاديات دا به موږ لپاره چې مفید وي او کوم اعتقاديات دا چې موږ ځان نه بچ کو هغه موږ لپاره چې مفید وي علم کلام تک کا مقصد دی دارنګ تصوف کې هم معرفت النفس ما لها ما عليها نه پات کی تصوف کې هم معرفت النفس ما لها ما عليها نه پات کی خو هغه ما لها ما عليها هغه ملکات ورنه مرادي چې نفس هغه ملکات او پیژنې چې کوم ملکات په دې لپاره چې مفید وي چې ملکات فاضله او هغه ملکات هم او پیژنې چې کوم دې لپاره چې مفید دي چې هغه ملکاتي رزيله دي ملکاتي نو چې کله عملا کې څوک لګي نو هغه فکر نه هغه څوک عملا کې لګي نو هغه فکر نه څوک وباسي هغه علم کلام هغه فکر نه وباسي او علم تصوف هغه هم دې فکر نه کوي وباسي سر مخلاص او چې کوم خلق عملا کې نه لګي عملا قید نه لګي نو هغه فکر یو عظیم موضوع غني او د علم کلام هم په فکر کې دن نه غني او د علم تصوف هم په فکر کې دن نه غني او دا متقدمینو په زمانه کې دا فکر کې دن نه وو دا چې په چو ځان راځي باقاعده علم کلام کتابونه نو او باقاعده د علم تصوف کتابونه نو بلکې دا علم کلام چې څور خبرې دي دا په کوټي کې ورستو یو باب ور پر قائم کو او دا نه دي علم مقصد دا چې تصوف څور خبرې دي دې پر به یو باب کې کو قائم دی وجوهات په بنا باندې مشر امام سے په علم کلام کی کتاب ولیکو او نام او تعال فقه الاکبر چکو کې سمبغت نو مخکې د علم کلام او علم تصوف دا په فکر کې ټول داخل شي نو بیا ورستنی علما راغله او ایغه علم کلام هغه د فکر نه خارج ځان ته مستقل علم جوړ کو علم تصوف د فکر نه خارج ځان ته مستقل علم جوړ کو او دې تاریخ سره دا کې ګلاګاو چې معرفت النفس ما لها وما عليها عملا ويزاد عملا دا دې لپاره ليخرج الاعتقاديات والوجدانيات چې اوږي تاریخنا اعتقاديات او څوک وجدانيات وجدانيات هغه وجداني امور توتای چې هغه باطني قوتونه دې اله چې ادراک کوي باطني قوتونه دې اله چې ادراک کوي علم تصوف ټول دې نه کوي بحث کوي چې زه به څنګه ځان نه ملکات رزیله چې کوم لرې کوم او ملکات فاضله به څنګه ځان کې چې کوم پیدا کوم فیخرج الکلام والتصوف لہذا کلام او تصوف دا به د فقه تاریخ نه خارج شي ومن لم یجد اراد الشمول او چې دا قید نه زیات کړي نو هغه د شمول اراده کړي چې فقہ دا علم کلام او تصوف ته ور شامل ده ومن لم يجد اراد الشمول هذا التاريخ منقول عن ابي حنيفه رحمه الله دا تاریخ چې معرفت النفس مالها وما عليها دا منقول لري شانه مشر امام سر مو پخلاص اوس ځای راځونی د ټکی ټکی پیدا درته کوي یو علم وی او یو چې معرفت وی یا تاسو وایئ چې علم استعمال هغه په ادراک کې کلیات کې کېږي او د معرفت استعمال هغه په ادراک کې چا کې کېږي جزئیات کې کېږي فالمعرفت ادراک الجزئیات عن دلیل مقلد علم هذه قول دي شادي وجني مجتهد دي وجني دي عن دليلنا دي وجنا مقلد تا فقي نوي لکيږي مصطلح فقي مقلد باندې اطلاق نه کیږي او دا تاسو نو چې اوس خلق توای فقيه العصر او فقيه الامه او فلانه نو دا په دې معنی سره وایو چې ته هغه فقہ مبوبه هغه فقہ مدونه هغه کې یو حصہ د چدا دکړه دا دی و چې نه د فقيه وي فقيه مصطلح هم مقلد تا نه نه لګيږي فقہ خو دې ته وتاي چې استنباط کې احکامات سره عن دلیلین کوي او فقيه هغه استنباط کې احکامات عن دلیلین کوي نه نه هغه پر قول دی مستحیل چې دلیل وي ځکه صاحب سلم صاحب مسلم الثبوت وای اما المقلد فمستنده قول مجتهده لا ظنه ولا ظنه چې مقلد لپاره مستند هغه قول دی چې خپل مجتهدي د خپل ځوان د لپاره دلیل نه ده او ځوان دی مجتهد هم د لپاره دلیل نه په کوم څه کله لاګان یو شي چې مراد په دې سره به تاسو واخلي ما ينتفع به النفس وما يتضرر به في الاخره ما لها ما لها نه دا مقصد چې نفس او پیژني نفس او پیژني ټول هغه شینا چې عام واخلي ټول هغه شینا پاک هغه دي اعمال ندي پاک هغه دي اعتقادیات ندي پاک هغه د ملکاتو نه دي چې کوم شي نه دتا په آخرت کې مفید دي او کوم شي نه دتا په آخرت کې مضر دي یعنی خپل منافع او مضرات او پیژندلو نفس منافع او مضرات او پیژندلو ته چوتای او چې نفس او پیژندې ته فکر وکړي دې ته چوتای اوس مسر په خلاص وقوله ما لها وما عليها يمكن أن يراد به ما ينتفع به النفس وما يتضرر به في الآخرة كما في قوله تعالى لك فديك ولد الله تعالى في وقرى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت نفس لپاره مفید دي هغه چې کوم په کسب کړی دی او د دې پاره مجیر دی هغه چې د صدا اکتساب دی ایره کړی یې خپل اعمال او د خپل اعمال دا بیا د دې پاره مفید وي او یا بد دې پاره جوړي په دې خبره مسر خلاص اوس با د پمالها او ما علیها کې پنځه وجوهات درته ذکر کوي پنځه وجوهات پنځه دې طریقه زده شوم زه چې کله تلوي کې دغه ځای ته راځم ما تلوي زه طالب علمان ته وتایم چې وړاندې راځي زه دا نه پایې په څو کماین چې دوه واري یو کتاب ما وایو دوه واري یو کتاب ما وایو ولی ځکه چې اول واري ته وایې نو چې تا دا نه کوي د دې طالباني سره چې چواري کتابونه وایي کم وسوسیان نو بیا وایي ته په دې نه باندې نه ځکه چې دا خو بس بیا اسی چکاو وایي نو اول واری به کم ونه وایي او کوم واری چې بیا وایي نو اول وخت باندې نیم نیم ګورو پکې نه ستایي کنه اوس په درجه باندې شو مخکې دا چې نه نه نو څه کوم موږ تکولې نو بیا به کوم واری چې وایي نو بیا به هم کم ستانه کې ځکه وایي چې دا ما یو واری چې دا ویلای خدای سما دا خبره چې تلیدلې نه و دا خبره ما چیرته لیدلې نه و اوس دا هفته د مخ کې شجاعت مون کې ټلیفون ته وکړ ما ته ویل دی عجیب کیسه د مال څنګه اوس کس نام ما نه ویل شو یی هغه فلانی صاحب چې مونږ ته تکمیل کې او دا خبره کوله نو خبره ډیره معقوله و ها ما په دې نه نه ویل کوم باندې چې دې تکاو دا اول واري کلوي توجیه هم استاد محترم مولانا مفتی حمید الله جان صاحب نور الله مرقده هغه سره دا ډېر عبقري سره ډېر عبقري حوزم واري بیا کلوي توجیه هم استاد محترم مولانا مخور الله صاحب دامت برکاتهم هغه سره اصل کې دې سره بابا جی بیا موږ ته مسلم ثبوت ویلا او ما په خپل ډیر کالا زړه کې جوړو نو دې سره به ما مسلم ثبوت هم ختماو دا به مې وته ویلا ایږي طالبانو ته به مسلم ثبوت هم په دې غلطي کې وسره روزانه لګ لګ ویلا دواړه به مې کول نو بیا دوم واري مونږ هغه ځای خو چې دا سبق اول واري مونږ ویلا نو ما ته دا یاد دی بلا مبالغه درته وایم لکه نن چې دا سبق ما کله حل کاوه غرمي اوړي غرمي کې زونو لاندې ورته ناس و او ما به ټول عمر د شی ګوټه ګوټه ګوټه باندې نشه یادولای ما طالبین دا عادت د شی ګوټه باندې نشه یادولای د شی په لیکلو باندې یادو رف کاغذ به ورته نو یو شی چې زه ولیکم نو الحمدلله ما ډیر مو دې پوری بیا څه شی یاد شي مزاجونه کوټه باندې نه کلا کوي نو دا سبق ما الف ذو لاندې وکناس او دا سبق ما شیخ حل نو استاد کو ډیر عبقری سره او بیا مونږ ډیر زیات پروګرام یو خپل پاک د قبر مونږ نه ډک ډیر زیات محبت او چې سبا ورو نو ما ته عبارت کې نو ما ته وایي چې نن باندې بچا پته لګي په پوه شو چې ته ولر په مطالعه سونه په پوه شو ایلا مون هم ډیر وسره مقصد او خدمتونه هغه مو کړی نو ازادي و نه زیاته وا ما په ماضي قسم نه ټول می په مطالعه کې حل کړی څنګه وای ما دې وست تاسو دا ټول صورتونه ما ودا جوړ الحمدلله دون خوشال وکړ دون خوشال د سپي د غیر دنیا او افری هغه د ځای کې ما تا خبره یاد او دې دې ته چې زموږ فعالې ته رئیس نو بیا نه ګورم نصیب نه کتل نصیب نه کتل ولې دې فارمولا ما تا هغه طالبان ته څه دې چل وکړ دې چل دا دا چلې دا چې تاسو به یو کاغذ کله مطالعه کوو واخلو صحیح شو بیا زه درته شم پسې راځم چې دا به داسې ولیکو دا به داسې ولیکو خپله به تاسو ته دا بصیرت وایي چې دا جامع صورت ده او دا جامع صورت نه ده او داسې به په پوه شو چې بلکل به تاسو نه بیا ویرېږي هم نه او هسې په ګوټې سره دا ځای یادېږي نه هغه طریقه یې زه درشم درته په راځم او طریقه یې هم درته سره صحیح شوه انشاءالله یاد کړم ورته ګورو اوس راځه یو احتمال پرې کې لا ده چې مالهان به مراد چې شي کو ثواب مالهان به چې مراد کو ثواب نافع نافع نه به مراد کو ثواب او مالهان به ما علیهان به مراد کو عقاب نو بیا به معنا دا چې معرفت نفس مالها یعنی چې کوم شینو کې دغه ثواب ده او معرفت نفس ما علیها چې کوم کارونو کولو کې دته چې شیدا عقاب صحیح شو دا به ذهن نشي فعلم اوس په دې خبرې ځان کوی کا انما یاتی به المکلف فکر چانه بات کوي د مکلف افعال او کیفیت نه بحث کوي اوس ما یاتی به المکلف چې مکلف حکم شیونو را تک کوي اب حالی مکلف چې کوم کارونه کوي یا به واجب وي یا به مندوب وي یا به مباح وي یا به مکروه وي کراهت تنزیهین یا به مکروه وي کراهت تحریمین او یا به حرام سخت شي صحیح وا واجب مندوب مباح مکروه کراهت تنزیه مکروه کراهت تحریم او حرام دا شپږ دي اوس دا شپږ بر واخلو دا بزان سره ولي بیا به تاسو دا څه سره ولي کو دې هر یو دوه طرفه دي لکیر او نرو باسی هر یو تسبت با شاخونه سره یو ثم لكل واحد طرفان بیا هر یو دو طرف دی طرف الفعل و طرف الطرف نو واجب بولی کو و سره و بلی کو لکیر براش طرف الفعل طرف الطرف مندوب بولی کې طرف الفعل طرف الطرف مباح بولی کې طرف الفعل طرف الطرف اوس فمون وتقول چې کوم صورت دا چې دا چې هغه د ټول ټول سوالو ته شامل ده یعنی سب صورتونه پکې مالا حال اندې را دنیا سما علی حال اندې او کوم صورت دا چې دا چې هغه ټول اسمونو ټول ته شامل نه ده بلکې دې کې ځنې دا چې شي نه دي چې ان مالا حال اندې را دنیا نه کانه ما علی حال صحیح شو اوس راځو مالهانه بچوا خلو سوا اما علیهانه بچوا خلو عیقا نو چې دا واخلو اوس په ترا درو ته ګورو ففعل الواجب اوس را تفعیل دی واجب دي کې ثواب ده کا عقاب ده ثواب فعل دی منطوب دی کی ثواب تا کا عقاب دا ثواب مما یصاب علیه دا چالا نرالو ثواب و حل شو فعل دی واجب او فعل دی منطوب وفعل المق حرام او فعل دی حرام دا چالا نرالو عقاب او فعل دی چا مکروه تحریمی دا چالا نرالو عقاب دا وترک الواجب او ترک سی واجبو دا چانان درا اکام او ګورا دا په ټول دولس نشو کار او په تاسو لیکلي د دینه بعد چې کوم باقی پاتې شو تاسو خپل سوچ اوس پسې وکړو ویلي کو در سره چې چمان پرای شو مطالعه کې نو ان نه ثواب لاندې داخل دي او نه کالان دي عقاب نه ثواب لاندې داخل دي نه نو لہذا دا صورت جامع صورت نه ده جامع صورت والباقی لا یصاب ولا يعاقب عليه او ګوره مونږ به چې دا کتابونه ویل مونږ په ټیم باندې د دې شرح نه وی ان مونږ لیدلې و دې شرح دا به مونږ هغه څه دا شرح هو هغه دا اوس د ډیر زر قریب وخت کې دا زونه یو داس د سره د شروحات فصل را دا مونږ په ټیم باندې مونږ چې دا کتابونه ویل نه مونږ سره د جلالین شرح وا یو دی شرکایي دوال ما سره نبراس او هغه زور طالبي کې ما کړه نبراس او نور بل دی یو کتاب شرح دا منه دا مختصر معنی مو چې ویل ایش یو کتاب شرح په دې درجه کې موږ سره هغه کتاب کې مو کتابونه چکول کتل دا اوس را لږه بلا شروحات دی هغه دی او بیا هم طالب علم استعداد کچکیږي لګیا دا زیاتیږي قوت مطالعه طالب نه خو څه کوي تلای دا یقین منو مدرسین نه تلای بس اردو را ور واخلي ګوتا زر زر چې یا ګوتا ولا دی او هغه قوت مطالعه ورنه چدا ختم شوه نه چې هغه خپل استخراج سره یو زین هغه شی چې درمال او دا ولی ختم شوه هغه کړهو وایي چې وایي کړهو خو یو ور کړهو کې بیا ټول مر کړهو نه چې بچي فلا يدخل في شيء من الاسم دینه بعد چې نور تاسو سره کوم پاتې شي لیکلي وموي نو هغه نه ثواب لاندې رااله او نه عقاب لاندې لہذا دا صورت جامع صورت نه و ان اريد بالنفع اعظم صورت کرے کا مراد نفع نہ چکو یعنی مالہا نہ مراد چکو عدم عقاب ثواب نہ عدم عقاب وبالضرر اما عليها نه مراد کو عقاب دا جامع صورت دا چلا جامع صورت څنګه ففعل الحرام كتبو فعل دي حرام او فعل دي مكروه تحريمي او ترك دي واجب دا قسم ثاني نه دي يعني عقاب لا مدافع اي مما يعاقب عليه درې لاړل نو موږ سره څو پاتې شو نه والتسعه الباقيه هغه نه ټول باقی چې دي اول لاندې داخل سکے لا يعاقب عليه ذکر لا يعاقب عليه بیا عام دا لا يعاقب عليه بیا عام دا کا ثواب وی په او کني خو چې عقاب ني عقاب ني نو هغه نه واره نور تعالی دي په پوه شي عدم عقاب نه دي چې دا نو دا جامع صورت دا چې دا جامع صورت چې مالهانه به عدم عقاب مراد کو اما علیهانه به مراد کو عقاب نو بیا ودا جامع صورت او د دوله سوار به ورلاندې کېږي مندل کېږي په دې مو سره خلاص نه فعل دی واجب چانا نه داخل ده فعل دی مندوب مما یصاب علیه او دینه بعد تو پاتش ولس دا نور لس واره ټول چې دي دا چاله نه دي مما لا یصاب علیه ذالک بیا پیغه عقاب و او کنو خو کا عقاب کو خلا یصاب خو شکنه اکه عقاب نو بیا هم لا یصاب نه نه خو جسله نو دې کې وس راځه فعل دی ما سوا دی حرام او ما سوا دی مکروه تحریمی او ترک دی ما سوا دی واجب دا څه دی یجوز لها دا څه دی یجوز او فعل دی واجب ترک حرام نه او ما يجوز لها دا نه فعل د مکروه تحریمی دا يجوز لها دا ما يجب عليها دا نه ترک دی واجب دا ما يجوز لها دا نه ما يجب عليها دا نه نو کما يجوز لها او ما يجب عليها معنا واخلي د بدا درې صورتونه چې دي او چې فعل د حرام دا نه ما يجوز لها دا نه ما يجب عليها دا صرف فعل دی مکروه تحریمو نه یجوز لها دا او نه یجب علیها دا او صرف دی واجب نه یجوز لها دا او نه یجب علیها دا دا ورنه چي کی په دې ان کوم سر خلاص نو دا جامع صورت نه ده نو اولنې هم جامع نه او دا چلرم هم جامع نه ده د پنځم صورت بیا جامع ده د پنځم صورت بیا چلا جامع ده واذا اذا عرفت هذا کله چې دا خبره او پیژندله فالحمل على وجه نو حمل کول دي تاریخ مالها مالها په ایغه وجه باندې لا يكون بين القسمين واسطه چې هغه قسمین کوم بین کې مې کې واسطه نه جوړيږي دا به اولاوي دا به څه شي وي په دې مخه خلاص یعنی هغه ضم دریم پنځم صورتونو باندې حمل کول به اولای اول او چلران دې باندې حمل کول با اولانی ثم مالها وما عليها بیا د مالها ما عليها دا شاملې کی چاته اعتقادیات ته هم چې کوم اعتقادیات تا د پاره مفید دي هغه پیژندل پکار دي او کوم تا د پاره مضر دي هغه پیژندل دي ثم ما لها وما عليها يتناول الاعتقاديات دا اعتقاديات ته شامل دي كوجوب الايمان ونحوه لك وجوب الايمان واخلا يا مثال دا رنګي وجدانيات ته شامل دي چې کوم اخلاق باطنه تا ته مجيب دي او کوم اخلاق او ملکات باطنه آتا ته شي مفيد دي دې ته هم شامل خو چې دغه ټول شینو کې مالها هم تم پیژنې ما علیها هم پیژنې نو په تری چکړه حاصل فمعرفت النفس ما لها ما عليها من الاعتقاديات دا علم کلام دا دا علم کلام دا علم کلام او ما دا تویل چې متأخرین راغلي او دا علم کلامي دی فکر نو سره خارج کړی دی سره او بیا دې تا التصاحب مسلم ثبوت ویلي دي وهذا عرف معروف وهذا عرف ومعرفه النفس ما لها ما عليها من الوجدانيات دا علم الاخلاق او تصوف تا او دا متأخرین چې دا خارج کړی دا خو په یې باندې بهاری ته برازي نه دا نو زه ویلي دي چې هاذا حدیث محدث دا نوې خبره ده دوه سره اویل وجدانیات اویل عملیات ومن ثم ومن ثم ثم الكلام فقها اکبر دی وجنت مقصد دا چې چو طویل دی کلام تا علم کلام کی کتاب یو کوي غته چوي دی الفقه الاکبر الفقه لا په دې کوئی اوس په دې نه بعد بیا کسدانی چې ګرادونی په دې کې به خبرې کوي ان شاء الله